او دا پنځه سیدونه دا غیر دا صورت وي دا پنځه سیدونه نه دي دا ډیر زیات دي چې دا پنځه سیدونه علم غیب نه دي ډیر سیدونه دي هغه غیر متناهی دي دا غیر پته نه لګي او دلته قران شریف دې ته اشاره وکړه چې دا پنځه سیدونه دي لا غیر قال القسطلانی ذکر ذکر د پینزو وان کان الغیب غیر متناهی غیب چې غیر متناهی دی لان العدد لا يتناهي الى احد ويزيد عليه زیاتی په فصول سجده کې راځي ان دا غیر متناهی دی ښا دا نه چې دا پنځه دي نور په کې دي خو سولانی ویلي دي نو دا دا غی سره الغيث الذي احسن كل شيء خلقه دا شرح دا ويعلم ما في الارحام فقولوا يدبر الامر من السماء الى الارض وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اذا دللنا في الارض نو ما تدري نفس بیای ارض تموت نبی صلی الله علیه وسلم وی تجیء دا سورۃ سیدہ براشی روز د قیامت لها جناحان دله ودو وزری تذل عصا على صاحبها دا سره په صاحب باندې وړولی او تقول لا سبيل عليه لا سبیل علی هیڅ قسم دته تکلیف نشته لري او چې څوک دا سیده وای د دې سیدی سورې سیده وای د کې وینا کې دوره فائدې دي ښا مخکې وی پنځه سیدونه دي ښا دا الله تعالی علم علم دا الله عنده علم الساعه علم د قیامت ته وينزل الغيث باران نازلې د احیا د زمکه د پاره او قران نازلې د پاره د احیا د زړونو د پاره اذا سر ربته لګو باران نازلې د احیا د زمکه د پاره قران نازلې د پاره د احیا د زړونو چې زړه ژوند دی شي په قران باندې نو طالبانو زړه ژوند کیږي په قران باندې ښا الله دې زمون قران سره مینا محبت ذکول دا نصیب کی همیشه او دا وای سوره سجده مکی سورت ده بسم الله شروع کوم په نوم الله الذي امر فی کتابی بسدته هغه ذات چې امر وکړ الله پسې کتاب خپل کې په سیدې سره پس د مؤمن نه نازل شوی دی مؤمن به سیدې ډېرې لګي د مؤمن علامه دا ده نازل شوی دی پس د سورته مؤمن نه ا مؤمن به سیدې ډېرې لګي مزن قبل مزن بعد چې مزن بعد مثال ما دیګر موږ نه پس مکو کنه مخ کې نه کو نو دا بس دې موږ ډیر لګ رحمان دې بتنزيل کتابي په نازلولو د کتاب رحیم دې په مؤمنانو باندې ته توفیق ورکو توفیق ورکو مؤمنانو لا الف لام میم الله عالم دې په مراد خپل سره دینه د دې په معنا څوک نه پويږي او رموز دې ذکر کوي س الف افاضه افاضه لام لطیفه باریکه میم محیطه افاضه دا فائدہ دا لطیفه باریکه محیطه احاطه کوي تداوایا تا باندې با افاضه لطیفه محیطه تا به سیدی لګو سیده صورت سیده وایا دا له جناحان دو وزر به دي دي صورت لبا الله دو وزر جوړي کی او تبای پکې پټ کړي چې نه نه تاسو سمو آیا تاسو سمو آیا دا سه تنزيل الكتاب منزل منزل کتاب ده دا منزل کتاب ستامغه ته پروت دی الله ورته کینولې په دی باندې شکر واسه د پالون کې د رب د جانب د رب العالمین نه الله ستاسو د تربيت لپاره روحي تربيت کوي بدني تربيت نه کوي جسمي تربيت نه کوي دې لپاره نازل کړي دی اته دي غافل لا ريب کې اشاره ده دلیل وحي کشفي ته انو منتف مزاج چې مؤمن وي هغه د دې قران ته راځي چې مؤمن وي قران سره به مینه چې مؤمن وي د قران په لوستو په اوریدو هغه ته به ډېر لوی فخر ملاويږي او کافران شکایت د کافرو نه ذکر کوي اوس دا غزیفت د کتاب شو او د انسان رب العالمین تربیت د پاره د انسان د تربیت د پاره د برکت د پاره د نجات د پاره د دې عظمت د پاره د د الله سره د قربت د پاره نازل کړي دي چې دې عقیده سي اعمال سي اخلاق سي دې د پاره خو شکایت دې کوي ام یقولون افتراو بلکې وایلا کافرانه ځانې جوړ کړي خپل ورته په دې کتاب باندې ویریږي او مکمل بشي دی به ژوند به مکمل شي ښا او چې قران نه ویری ژوند نه مکمل کیږي الله الذي دلیل عقلی ورته بیانې الله غذات خلق السماوات پیدا کړی اسمان والارض ازمکه اسمانونو ته وګوره ازمکه ته وګوره او ما بینهما میان د دې زمکه اسمان کې دي ته پیدا کو په سته ایام په شپږ ورځې کې یا په شپږ جهات کې یو یا په شپږ ساعت کې شپږ جهات شپږ ساعت او شپږ ورځې متشابهات نه لخوا ثم استوى على العرش من په معنا ده من العرش الى الفرش د عرش نه د فرش پورې ثم استوى تدبيره من العرش على په معنا ده من کې من العرش الى الفرش يدبر الامر ما لكم من دونه نشه تعالی ما سوا ده الله تعالی نمی ولي یو دوس ولا شفیع نشفاعت کوونکې افلا تذكرون تتذكرون اتاتنتیت ناخلی د دې قران نه دې قران نه نفیت ناخلی دا هغه تدبیر دی یدبر الامر تدبیر کوي د امر من السماء الى الارض د برنا د کته پوري تدبیر کوي د برنا در کته پوري الى قیام الساعه د قیامت پورې قیام د قیامت پورې ثم يعرج باخيج دي الله تعالی تا في يوم فغرس کې کان مقدارو چې د مقدار دا غیره دی الف سنه زر کالا نو ثم يعرج في بیا خيج دي الله تعالی ثم يعرج بیا خيج په برا في يوم فغ وقت کې وقت فی یوم فی وقت کان مقداره چې د مقدار دا موقف مقدار د موقف سره ده 40 الف سنه تر کالا مما دا کلونه تعدون چې تاسو شماري دا کلونه چې تاسو شماري نو پنځوس موقف د قیامت سل پنځوس موقف د قیامت پنځوس ځای ودرېدل دي نو چې پنځو ځای او درېږي نو پنځو زره کال نشو نو پنځو کان مقدارو 50 الف سنه یو شټول قران ښا خیال شریف تمراغه فی یوم کان مقدارو چې د مقدار دغه موقف مقدار الف سنه مما تعدون دا نجتا شمارې د دنیا دا کلونه ذالک دا مدبر الذي اغذات احسن كل شيء چې خسته کړي دی هر یو شی احسن په معنا د احکام دی محکم کړي دی هر یو شی ښا محکم کړي دی هر یو شی لره خلق او جسم داغه داغه د شان سره محکم دی داغه د شان سره داغه جسم محکم دی وبدا خلق الانسان او پیدا کړی د جسم د انسان د آدم علی السلام من طین د خټنا خار نه پیدا کړ ثم جعل نسله بیا ولګ وی ګردو ذریت داغه من سلاله من ماء مهین لغه خلاصی دا غوبو مهیننا سلاله خلاصی ته وی چې نطفه ده خلاصی دا غوبو ضعیفنا د ټول جسم نه بدن نه وبرا غونډي کی یو ځای تراشی هغه رحم ته لړی شي دا د ټول زمکه نه دا اشیاء راغون شو لکه دا آدم علی السلام جسم د ټول زمکه نه راغون کو نو د دې انسان جسم د ټول زمکه نه راغون شي دا بدن د یو زمکه ده ثم سواه بیا برابر کې بدی انسان لرا ونفخ فيه فوق پای کې من روحي د روح خپلنا وجعل لكم السماء غرولتا لقوه سامعه اوریدل وګړي له ګرځېدل دي و صوت په دې आवाज اوریدي او غاړي نه ول ابصار استرګي ګرځېدلې محسوسات په وینا هر غاړي ته هر ځای کې وینا صوت سمع یو ځای سره تعلق لري صرف आवाज سره ابصار ټول سره تعلق لري ځکه جمع کړ هر غاړي ته ګورا برا کتا مګتا سلورو طرف شپږو طرفو ته ګورا والافدا او زړه عقلنا عقل زړه عقل ولا مقرر في ذاك قليلا ما تشكرون تشكرون قليلا ما تاسو شکر وباسي لګونی غونته ټول شاکر شي یا ما زائده ده تش قليلا تشکرون لګو تاسو شکر وباسي شکایت نه دی حماقت بیانې شکایت بیانې حماقت جهالت شکایت الفاظ مترادف معنی یو وقالو وای دی ادلال اذا ضللنا په وخت کې چې موږ رک شو پزما کې خاور شو زری زری شو په الارض پزما کې دا انکار د بعث نه کوي نو موږ رک شو کنه ان موږ اذا ضللنا في الارض ايننا لفي خلق جديد دا سوال لري او تخفیف اخروی دی ورته وای قیامت را روان دی قل ورته وای موږ بسوک وفات کوي اسوک بامړی نو قل ورته وایا يتوفاكم وفات بگی تاسو لر ملک الموت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام الذي اغ ملک الموت وکل بكم چې مسلط شوه دي مقرر شوه دي پتا ته باندې په قبض ارواحکم ثم الى ربكم بیا رب تاسو ترجعون فی القیامت راجی بشی په قیامت کې الله تعالی ته الله ته قیامت کې راشي نو څنګه برازي او دراتلو هغه دغه بیانې ښا ولو ترا کې چرتا ولې د مجرمون فهو کې چې مجرمان کافران ناکسور اوسم کته کته کړي سرونه خپل کته نیولي سرونه سر به کته کړی د شرم نه نا کی سورو سے من رب پنی در رب باندې یقولون وای ربنا ابصرنا اے رب موږ ولید لقاءک وجزاءک وسمعنا او قبلو موږ تصدیق کو د رسولانو استا سمعنا قبلو موږ ستا ټول احکام حکم توحید نو موږ الله ته وی الله فرجعنا الى الدنيا موږ واپس بوزي دنیا ته دغه ته خدای عمل ځای نه لکنه فرجعنا واپس بوزي موږ الى الدنيا دنیا ته موږ بوزي څه د پاره نعمل صالحا تعملك صالحا ان موقن موږ یقین کوونکیو موږ یقین کوو لقاء جزاء ارث لقاءک وجزاءک هر سوري دل بس موږ واپس بوله چې عمل وکړو ولو شینا کله ما الله تعالی ورته وایي چې تاسو وی جرند جماعت پیژنې کنا ان لهم التناوش من مكان بعيد داغي جواب داده ان لهم التناوش شرطني راوستل تاسو تناوش راوستل ته وي د مکان بعید نه د دنیا او د دنیا ځای عمل دنیا کې کېدو جزاء اخرت کې ور کوي ته ژوند د جماعت پیژنې کې غوندې اړوي ان لهم التناوش شرط دې راوستل ایمان من مکان بعید د مکان بعید نه ګاډه در نه تلې دي ته اوس د ایمان سوال کې الله وی ولو شینا کله ما شی ولا اتینا ور کړو ما کل نفس هر یو نفس خدا هدایت ته په دنیا کې لیکن ټول ته نور کوم ولکن حق القول ثابت شوه دی قول زما مني زما جانبنا لاملا ان جهنم خامخاتكم بجهنم من الجنه د جنو ګناګارانو نه والناس او د ناس ګناګارانو نه اجمعين طول فلا رجوع الى الدنيا دنیا رجوع دنیا ته واپس لل نشته لقا تاسو بچی وای خدا نه فذوقوا اسكيف عذاب بما نسيتم بس تاسو ور کړل لقاء يومكم هذا ملاقات در رد تاسو چې داو لعدم الايمان تاسو کې ایمان نو قیامت نه منو ان نسیناکم الله ورته وای ان نسیناکم ذو هیرون تاسو نو هیر خو الله کې راضی نه منزه د هیرونو نه نو هیر سره لازمی معنا سره طالبانو ترک انما يؤمن بآياتنا پدې سره ایمان راړي پایاتونو زما سره هغه کسان اذا ذکروا چې نصیحت ورکړي بیا په دې آیاتونو باندې تریو دی هغه په سیده کول کې تسبیح وای محمد ربانی هم لا استكبرون هغه تکبر نه کوي د ایمان نه او د سیدینا ایمان سیدینا تکبر درز مالونه خرج کړي د خدای په لار کې نه هر څه به تاسو کوي کنه مال دې په ځګه ګټلو په څه کې دې خرج کړو دې تاسو وکيږي او به ما رزقنا من نو کدی کې علم شوما او کپدی کې لغه شو دا څور ته وای مال شو الله وای چې داسې مؤمن وي دای نه خبر ولا تعلم نفس نه عالم یو نفس جزاء ورك جزاء بما كانوا يعملون فاصل جدي عمل كرو احاديث شريف الذي قرة اعين لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين الذي ما په حديث كراغل اذا لا اعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب به بشر حدیث کې داسې معنا ده د دې مطلب دا دی اوس الله وایي د مؤمن د وی موږ تاسو ټول یو یو یو ځای به جنت ته ځو یو ځای به جنت ته ځو افمن کان مؤمنا او چې وی مؤمن کمن کان فاسقا پشان دا چې کافر وی فاسق کافر مؤمن کافر یو دی لا یستوون ندی برابر دواړه په حال کون لري کې ملمانه به بما كانوا يعملون په سبب دا چې دی عمل کړو دی عمل کو دنیا کې مود او دد احکام اوامر نواهی ټول برابر واما الذين فسقوا ارجاء كثان كافران دي فمأواهم النار زائد غي دوزخ دي غي زائد دوزخ دي كافران هاي جدا دي كلما ارادوا هر واره چې دی هر کله چې اراده وکړي یا خروجو منها چې ودی د دې دوزخ نه هغه دروازه ورته لګلې شي کنه تیر شوی بقر کې مرته ویلو دروازه ورته لګلې شي یا خروجو منها اعيدوا فيها بیا به معاشي فيها پدې دوزخ کې چرته دی عذاب دنیا نه دون العذاب الاکبر دون په معنا د قبل قبل عذاب الاکبر مخکې د عذاب د اخرت نه سیله طوفان زلزلہ رابولم لکه قومونو باندې والی دي کنه دا قومونو کې سی هغه مخکې زین کې راولي عادیان ثمودیان فرعونیان نوح عليه السلام قوم ابراهيم عليه السلام قوم دغه دي کنه لعلهم يرجعون د پاره دی واپس شي دی ایمان تراشي دی د پاره دون العذاب قبل عذاب الاكبر خ چې عذاب چې ایمان تراشي خو ظالمان ناراضي خ ظالم سره نشی راتله ومن ازلم سوق ظالم نه من الله جانا دې نصیحت ورکشي پایات ربانه ثم اعرض عن ابيع اعراض کې دې نصیحت نه دې آیاتونو نه نصیحت د ناراضي آیاتونو ته ناراضي ان من المجرمين منتقمون د مجرمان نه بدل غستون کې دای د مؤمن او د کافر زایو خو عقیده خو لا مقام مخو په دې رکو کې د دوړو جدا جدا دی جدا دی افمن کان مؤمنا کمن کان فاتقا د زمکه د اسمان فرق دی پکې کافر وي موږ تاسو به یو ځای او یو ځای به یو خدای دې ضربوزه نو ته پته به ولګي اوس ورته دلیل نقلی بیانې په توحید باندې دا تخفیف هم نه پدې کې زمن کې بشارت د مؤمنانو ته ولقد آتینا موسی الكتاب الله ویوا ما ورک موسی علیہ السلام کتا فلا تکو فی مریت مګه په شک کې من لقائی ذو ملاقات موسی علیہ السلام نا فلیلۃ الاسرا کې رسول پاک تلو معراج کې موسی علیہ السلام سره ملاو شو ډیر خبرې ور سره کړې وي هغه منځونو واقعیا ټول تاسو اورېدلې ده حدیث ته تاوی کې جمله موضوع واپس شه دور واپس شه دا ورته وي ورست وایي موسی علی السلام چې رست به یو غلام راځي او امت به زما د امت نسی وایي غلام اطلاق دا پدې کې بالغ باندې هم کیږي ښا د غلام اطلاق په بالغ باندې هم کیږي موسی علی السلام کړه دا اطلاق من لقائه د ملاقات نه په ليله الاسرا کې د موسی عليه السلام وجعلناه هدن ګرځول به دې کتاب لره هدايت د پاره د بني اسرائيلو وجعلنا منهم ګرځول به دې دینا د بني اسرائيل ائمه امامان انبياء په دې کې اتباع په دې کې خلق پکې ځکه 15000 انبياء پکې تیر شوی دي يهدون الناس امر به کو خلق ته يهدون په معنا دی يأمرون لخوا هدايت الله کې لار به خو خلق ته دا سوایا يهدون الناس لار به خو امر به کو خلق ته به امرنا په امر زما سره لما صبر ورکړه چې صبر وکړه وکانو بیااتنا یوقنون او بیااتنا ما باندې یقین کوونکی یقیني کوخه دا ځکه خلق پکې مشته الله دا غي صفت کوي خو چې کوم مردار دی هغه صفت نه کوي ان ربک تخویف دې پته دې رب ستا او يفصل بینهم فیصله به کی جدای برا ولی په ما بین دې کې یوم القیامت پرز قیامت کې فيما كانوا في يختلفون پاګې دې اختلاف کو مؤمنانو سره اولم يهد لهم هدايت نکي دي ته کم اهلکنا ډیر می هلاک کړی من من قبل مقيلين من القرون لا قومنا ها قومونو ته وګورئ کنه څومره د شمار نه بهر دي طالبانو په ظاهر کې دا دلیل توحید دی واقع کې دا اوس اثبات قیامت دی نو دې قومونو نه عبرت والی کنه دا چې کوم معلوم دي اجه کوم ندي معلوم تاسو ته هغه پرېګ دا دا غي انجامم دغه په دې قیاس کا دا غي انجامم دغه اچ چا نجات مونته دي نو پاغي باندې مؤمنان قیاس کا په دې کې بشارت ته رسول پاک ته مؤمنانو ته دې کې بشارت ته مؤمنانو ته او رسول پاک ته چې ډیر ستا امت په قران مني او قران لبرازي او په قران به عمل کوي ډیر او ډیر مؤمنان دي ای په دې رمضان کې غیر د رمضان نه قران وی زنانا نارینا ناسی ورته خانه دې کې مونږ ته بشارت راغې هغه یو په کتاب خپل کته مونږ خپل کتاب باندې عمل کو او ګورو به امنو به ټول کتابونه عمل به خپل کتاب کوخه الله وی اولم يروا اذ نغري اننا نسوق الماء ذروانكم ابو دا دلیل نیوی دی دومره چې باران اورم دا زمون خلک په وبو باندې مست دی وای موږ وبو کاری دی دا ته علاقې دی الله تعالی غیر د وچی علاقه ده اکرک علاقه ده کنه وچی علاقه ده الله په کې دا چې چڼې کوي اریان مشي غنم په کې کوي او هغه په ایبان ځاته وخت ریږي نور از مکه دي دا افلا یبصرون الله وی ته نوینه دا ويقولون وای دی استهزاء دا ټوکی کې کافران سټوکی کې وي دا ټوکی کې قیامت سره ويقولون وای دا کافران استهزاء متى هذا الفتح كلبي دا فیصله القضاء بين الخلائق فتح فیصله دا فیصله وکړي ان کنتم صادقین کې کتا صادقان قل ورته وایا یوم القضاء یوم الفتح روز فیصله چراشی نو لا ينفع الذين نفوا نرضيا کتان ته کفرو چې کافران دي ایمانم ایمان ده دی ایمان راوړل ده دی ایمان براړي هر کافر بیا با فیصله ایمان نه راړي او یو دا دی ایمان راړي پتن کزن کې ایمان راړي په ځان کدان کې او بل ایمان راړي په قیامت کې ځان کدان کې والا فائدہ نه ورکې ایمان راړل فرعون ایمان راړه فائدہ ورکړه لا يؤمن النبي قبل موته هر کافر ایمان راړي په خوا د مر خپلنا فائدہ نه ورکې قیامت کې میا هر یو وای موږ دنیا ته بوزي او موږ ایمان راړو جرند جمعات پیژنې کې غوندې اړې ته جرند جمعات نه پیژنې کافر دوه رقم خپل دی جرند جمعات نه پیژنې غوندې اړې الګا الله جرند کې غوندې اړې ته جمعات کې اړې قل يوم يفتح وګرځه د دینه ډډه وکا دا خیران دي ایمان نراړي ډډه وکا د دینه وانتظر انتظار کوو د نزول د عذاب په یوم الاحزاب کې انتظار کوو د نزول د عذاب بهم یوم الاحزاب په یوم الاحزاب ان منتظرون د انتظار کوونکې دي د انتظار کوونکې دي نو په سورې سجده کې ورته وي چې کتاب اومني سپسیده قائل شي د سیدی الله ته سیده ولګوي بچ بشي د مؤمنانو په شان تتجافا جنوبهم عن المضاجع او دا کتاب باندې عمل کوي دی کتاب باندې عمل کوي قیامت را روان دی بیا به قیامت تکوي نو توحید اثبات رسالت په عقلي دلیل سره د موسی علی السلام دلیل پکې نقلیو په نقلی دلیل سره دواړو باندې ثابت شو توحید رسالت تخفیف بشارت سلور مسلې شوي حاصل د صورت سره وته لا راوت لا اله الا الله وذابل صورت دې دې ته خیال کوي ښا دې لګران دې نو ګرانواله به اسان کې خدای پاک تاسو چورته دغه شیخه ربط د دې صورت په مخ کې صورت کې دی متا هاذا الفتح کله به رد فیصله چې زمونږه اساس فیصله وشي نو په دې صورت کې الله قال قل ورتوا يوم الاحزاب په جنگ د احزاب کې به فیصله وشي احزاب را روان دي احزاب لامون ته وای قومون ته وای دا د جنگ د پټنې رسالې نه را روانه او دا را روانه احزاب هغه ته قومونه لامونه په مدینه لامونه رااله د هر طرف نه او داسې ملامونه رااله چې د یو مسلمان په بدل کې لس لس کافرو شل شل کافرو دې به خلاص نشي دې به د ختميږي دې ویخنه نه دې صلاح کړي وا کافر همیشه صلاح کوي د اسلام د تباہي د پاره ای بیړې درغله لانه درغه دینګله درغه ابي ابراهيم رحمه الله ارتب هغه نه به کشته جوړ کی او ته د خدای پاک دغه ته وګوره نو فاعرض عنهم تا اعراض کده دینا ته اعراض کده دینا خا په دې صورت رب تسر صورت عذاب لند دي ځای کې درته وام فاعرض عن اعراض کده دینا ډډاو کده دینا لریشا یا ایه النبی اتق الله ان الله کان علیما حکیما الله علیم دی په دې سره الله تعالی دی علیم په اقوالهم حکیم بمهله الكفار حکیم دی په مهلت د کافرانو کې مهلت ورکوم کافرانو دا صورت نازل شو خاله چې وی مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته توایا چې دا خدایان زمونږه موږ د پاره به شفاعت کوي شفارت به کوي وتنفع او موږ موږ له نفر کوي او ته موږ یې نو موږ بستار رسالت ومنو خو ته دا وایم چې تاسو د خدایان به تاسو له فائدہ درکې نفع درکې او تاسو بخلاصي د خدای نه ته دا وایا نو الله تعالی سورته احزاب دا اول نازل کوخه دا نازل له طالبانو کلنا پس د سورته عمران نه نه عمران نه پس نازل لخه په عمران کې ورته وی په سورته آل عمران کې الله تعالی الته کې په تمام يهوديانو باندې رد کړی کنا او دلته کې يهود يهوديان او نصارا اتفاق کوي د رسول پاک او د مؤمنانو بخکندای تا بخکندای تا الته کې مناظره مناظره لسانی وا په سورته آل عمران کې ادلته مناظره سیفی دا د سورته رح سورته ال عمران سره چې ربط ورکه داسې به ورکه سورته عمران سره ثبت سره الته مناظره باللسان وا ادلته مناظره په سره بالسيف تخا بدای دای غیر ایتره ال عمران سره ربط شو او سورته سیدی سره دا ربط ده فاعرض عنهم رحمان دی په امر د تقوا او نهي کوي د تابعداري د دشمن نه الرحیم بتخصیصه بالوحی رحیم دی په تخصیص د وحی رسول پاک ته وحی راولې ګلا دای چې تدبیر جوړ کنه نو الله تعالی ادي رسول پاک ته وی ته زموږ د اخلاقانو منه رسول پاک خود متقیانو سردار دی وی نو بیا ورته الله وی اتق الله نو د دې مطلب څه دم علی التقوا ته دایم اوس په تقوا کدا څومره قومونه راشي دا خو یو څو قوم دي که په زرګونو قومونه راشي خو تکلک اوسه تعالی سنشي کوله اتق الله دم على التقوى د دې مطلب سره دم علی التقوا دایم اوس په تقوا باندې ښه رسول پاک امام المتقین دی امام المرسلین امام المتقین دی نو ته ګور اتق الله یعنی دم علی التقوا کدی څومره مخالفت کوي تمام دنیا مخالف شي سا امداد بزکم تو ورته ګورا دا دې نس نابود کوم ښا اتق الله احزاب ډیر امداد کړو دا قومونه امداد کړو د کافرو هغه ورته رد کړ چې دا منافقان هم د دې مرګري دي ځکه منافق په ټولو لاس ان المنافقين في الدرك الاسفل دې بذک لاندې ښا دې ظاهر کې مسلمان سره دې په باطن کې کافر سره دې کار غل کې خان دي تا سره پاغه چې تاسو عمل کوئی خبردار خبردار دی الله تعالی پر سامان دی دای تا ته zarar نشي رسوله دی وی دا رسول پاک د مؤمنانو با دی ویخ نه بی خو باسو ویخ وتوکل علی الله توکل کو په الله باندې فی عداوتهم په دشمنای د دای کې وکفا بالله وکیلا کافی دی الله تعالی وکیل فاتخذه وکیلا ویني ست په دوستای په وکالت سره ته ونیسا الیس الله بکاف عبده ان نه کافی الله بنده لرا زکی دا سرخه دق شانتی وای اوس دی راي کی سوال له سوال دا دی یو کافرو هغه هغه ته وای ابي معمر حمیدی بن فهری ابي معمر حمیدی بن فهری په عربو کې د یو مشهور مشهور په حافظه کې په حافظه کې په ذهن کې په تدبیر کې پوه شو ډېر مشهور نو دی ابي معمر حمیدی وی زما په سینه کې دوه زړونه دي په یو زړه کې زه د مؤمنانو سره یم په بل زړه کې زه د کافرو ته اتا سره یم وی دا د دعوا ده چې زما په سینه کې دوه زړونه دي په یو زړه کې د مؤمنانو سره یم په بل زړه کې د کافرانو سره یم دا د دعوا وا الله یې رد کوي دروغ وي غول خوري میتیاز ورپسې سکي دروغ وي غول خوري میتیاز سکي ورپسې قل ورته وایا لا يجعل الله في القلب الكفر والايمان نګر دی الله تعالی په لړ کې کفر او ایمان کاذب دی نه ذکر دی الله تعالی یو ځل د دوزونه اپ یو کې د کفر یو په بل کې د ایمان نو د اخرت کې بیا کوم ځای یو خو به جنت کې بل به دوزخ کې بیا به خو په داسې ځای باندې کینی په جلن به کینی نو یو خو به یو په بل به بل دروغ وای کافر بچي درنګي جوړ کر یک رنگ هو جا سراسر موم هو یا څنګه هو جا دای رد ک درو وای درو اوس کې وسړې وای جی بس رسفا پکار دی رسفا پکار څه څه څه باندې لکه دې بغل دې حسد دې تکبر دې نفاق دې دروغ دې انانیت دې او چې سارا میته د پړکې جا اړه صفا پکاج دا اړه صفا ته ټوپای نه چې ته به ویل دی ښا دا به قران وای را به شي نو به اړه صفا کیږي قران او حدیث ته بکینې کې ایمان درکې اړه به صفا شي اګه درکې نه نو دا خسر الدنيا والاخره منافق بغرضي هدی وای سپای د زړه په کار ده سپای د زړه په کار ده له داسې سپای کیږي قران نه نه خبر حدیث نه نه خبر له سپای ها دا زوس په نه خونه ده وما جعل لرجل ما جعل الله لرجل من قلبين دا یو جواب وکړو انو نو یې ګرځول الله تعالی د پاره دی او تړي چې ابي معمر حمیدی بن فارید من قلب تتصرف فی جوفی بل یو غلط رواج دا یو شو بل طالبانو عربو کې دا یو ظلمو دا ټول صورت ور یو سو مقاصد لراز غلي لخوا سو مقاصد لپاره دا صورت نازل شوه دی اذر تاخير کې وام بل عربو کې یو خزه باندې به ظلم کېده تا به یو خزه ته وی په زهار زهار بده دین او کو زهار زهار څه ته وی لکه فقہ ذکر کوي ته وای خزه ته خدای ته تو انت علی کزوار امي ته په ما باندې پشان د شاد موري یا انت علی ک ک بطن امي ته په ما باندې پشان د ګېډې د موري انت علی ک با ک فخذ امي لکه پتون د موري دا زهار به وکړو مثال لرتوام دا زهار به وکړو دا ظلم په دې خزه باندې پروتو کنه الله به ډیروي ډیرو بداوي نو چې ډیرو بداوي نو الله هغه رواج هغه رسم هغه قاعده د کافرو هغه ختمي هغه لرکي دروغ وي کافران دا رواج غلط دی دا ظلم نه پدې خزه باندې ګور په یو خزه الله دور رحم نه خان دا الله دې رحم ته ګور په یو خزه باندې دا ظلم کیږي نو کېده بکنه الله دمر لوی رحم دی ولی خزه بنده نه ده دا خزه چا پیدا کړی دا الله او په خودو کې لوی لوی خدي دي لوی لوی خدي په دې خودو کې دي نو دا نو دا وی خدای نه دا دا مور دې نه دا دا دې خدای دا نو دې بس چل کې ها نو دې آل تک کفاره راو باسا هغه کومه سپاره ده لقد سمع الله قول التي تجادل عن زوجها ورپسې لړ شي انو قد سمع الله وغتی پارا د دې په دغه کې راغلي دغه ابي معمر حمیدی پریدا نو ما هو نو ما تم نه دا من دا دوا دا رواج لرکه دې خدای نه دا ظلم لرکه قربان د الله نه یو چې تړې وای څنګه قربان د الله نه چې داسې په مخلوق باندې مهربان دی او په خپل بندګانو باندې په تمام مخلوق په حیوانات باندې مهربان درېمه مسله ګرانه د طالبانو مسله درېمه ګرانه ده دا دوه خو اساني دي دو تیر شوی کنه ها درېمه مسله ګرانه ده وما جعل ادعياءكم درېمه مسله ده ده نه لګر ذولي ادعياء بنون کې تاسو ابناءكم زامن تاسو حقيقتا لا حقيقتا زامن ندي قا یو سړی تا ځان څخه لوی کو وړو کې اته ورته وای بچي بچي دلته راځه ا وړو کې لوی دې کدورا بیا تا ته کوي عربو کې ودی ته متبناوي متبنا به دي تويخه نو دا بچي تا ته خي هغه تعالی کو لوی شو وعده دی ولو کو وعده دی کو هغه مړ شو یا طلاق ورک خذلا نو دغه خذبا دی سړی نشو کول راچا چې ساتلو متبنا دغه خذا نشو کول ولې عرب به وای د دوی خذا یو کړه او د دوی خذا یو کړه نو دا دیو ډیر ظلم په دې خزه باندې پروتو په دې یوې خزه ډیر لوی ظلم پروتو ښا هغه خزه د جاوا د متبنا دا ډیر لوی ظلم په عربو کې دا ظلم پروتو نو دا خو دنیا کې هم دغه بیا قاعده وکنه دنیا ټوله کې دغه قاعده وا الله د یوې خزه د لرکولو د ظلم لرکولو د پاره رسول پاک ته وای دا ظلم به تلر کې ستا په لاس به لر کوم رسول پاک سره غمو چې و ما خو ټول اسلام ترا بللی دي اسلامي قبول کړل دی دای به بزونه شي الله وینا پروا باندې ساتي دچا د چا پروا به نه ساتي ستا په لاس به لرکوم وتخفي في نفسك ما الله مبدي تیریږي په نس کې چې الله هغه چې ظاهرون کې دي دا وستا په لاس لرکوم غم شر رسول پاک سره لوی الله تعالی هغه رواج درکې ګور په یوې خدای باندې سمره لوی رحم کوي خپل حبيب ته وای دا د متبنا خله بتکه د زید صاحب دا خله بتکه چې دنیا نه پدې خله دا ظلم رشي اسلام عدل دي ته وي ښا اوس خدي را پاسي وي نه عدل په اسلام کې نشته تراشه تاسو کوم عدل وکړي دا الله دی عدل ته وګوره د پیغمبر دی قربانای ته وګوره اتوا اسلام کې د خود کوم حق دی په افسوس دا چې خدا نه قران پیژني نه حق پیژني افسوس بداو کوم یا ځان ته تعلیم یافته وای هغه تعلیم دې پدای کې خدای پاک پتن درو لګي چې پویږي نه په تعلیم باندې قران تعلیم زکا چې تعالی الله کوم مقام درکړی دی استاد لپاره پیغمبر ته وای نه نه نه ته بدا ټیک کې دا په امت کې د قیامت پورې په دې خدای ظلم پاتې شي دا به څوک لر کوي وما جعل اذياكم نه ګرځولې مونږ بندگان تاسو ابنا حقیقتا دا طالبانو دا زید بن حارث کنا زید بن ثابت دې د قلب قبيله نو د قبيله د قلب نو دا حکیم بن خضام اغستو خدیجه الکبرى لرا خدیجه الکبرى لا وړو کې اغستو ناغي سره نو راغه خدیجه الکبرى نکاح تړو د رسول پاک سره نو دی ور سره راغه او دی ماشومو او دی اغسته وو د قلب کبیلینا د اغه د خدمت د پاره نو دی خدیجه الکبرى سره راغه نو د رسول پاک خدیجه الکبرى سره وادو کو چې ویکو نو دی ور سره راغه نو دی په متبنا باندې ونیسو دی به په متبنا باندې ونیسو دغه د رسول پاک الواز خو او بالغان نو کنه قاسم شو طیب یو بل نور دا ټول وفات شوی دی په وړوکوالي کې ان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون نو دا وفات شوی دی دې ونیسو په چا باندې او په متبنا باندې نو دې لوی شو رسول پاک صحابه رسول پاک خدیجه الکبرى خو بیا وفات شو بیا رسول پاک زید سیف سره وو د کاتب د وحی مشو وحی به ملکلا کاتب د وحی مشو رسول پاک صحابه لوی شو چې لوی شه رسول پاک ول وعده وکړو الله وی وما جعل ادیاکم نه لګرولم هغه بلون کې تاسو چې تاسو ورته आवाज کوي ابناکم زامن تاسو حقیقتا ذالکم قولکم لا قول تاسو دې بیا فوایکم مخلوص تاسو باندې والله یقول الحق الله وی قول حقا پلارانو ته منسوب کوي څنګه پلارانو ته منسوب کوي و د فلاني دی دی په راشه و د فلاني دی دی په راشه ورواره دی خو راشه ورواره ورته وایا انو کشر ته سړی د محبت نه بچي وای نو بچي بچي کوي ورته مشري خودي کې ایهام راځي چې پلاران ورته نه معلوم فقولوا لهم يا اخي ويا مولاي يا اخي يا مولاي يا اخي زي سبت رسول پاک اخي ویل دي يا اخي زي سبت اخي ویل دي ويا مولاي مولاي مولا مرته ویل شي اخي مرته ویل في اخفى اخوانكم في الدين رونه تاسو دي په دین کې رور ورته وایا رواره ورته وایا د فلانی وی ورته وایا هم والیکم ام ولاغان تاسو دي وليس عليكم جناح نشته پتا ته باندې ګنا فيما اخطاتم پاګه چې تاسو خطا شوی یې پاګه کې اخطاتم به خطا شوی پای کې فی ادیائهم لغیر الاب چې بلل تاسو به د پلار نه پلار بدر ته معلوم او تاسو بلل بچره به بچي بچي به ورتا کول ولكن ما ولكن محل المؤاخذه محل غرف ولكن ما تعمدت لیکن محل مؤاخذه پاجي قص کړی تاسو حتی عمدت چې قص کړی قلوبکم قصدا عمدا ورتا بچي بچي کې دې کې مؤاخذه معلومي درته دا پر دې دې اته ورته دا زما زوی دې دې کې مواخذه ده وکان الله غفورا دې الله بخون کې بخون کې دې الله فيما اخطاتم پاګه چې خطا شوي تاسو او رحیم رحیم دې الله تعالی رحمت تاسو باندې وکي دا رحم در باندې وکي وګوره دا غي رحم بخکارا کی تاسو باندې ښا نو دلته کې الله مؤمنانو ته وایو چونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسم باطلې دا رواج رسم باطل الله ډیر ګران کار د طالبانو رسم رواج باطلې په عربو کې نو تاسو به رسول پاک تابع اوسئ مؤمنان اول خبرې چې اسنه مؤمنان تاسو کې ساده پیدا شي چې دا څه چلو شو دا ولي وشو دا څنګه وکړل دا څنګه بنوای اولی النبی اولا بالمؤمنین اشاره ده چونکی دا رسم به باطلې نو تاسو به امداد کوي او تابعدار به یي النبي اولا بالمؤمنين نبي قريب دي نږدې دي مؤمنانو ته من انفسهم د نفسونه دینا فيلحق حكم الاب في الحرمه في الادب نو ده په ادب کې پیغمبر نزدې د پلار نه زیات زر پلار ته قربان شه د پیغمبر نه النبي اولا قریب د مؤمنانو ته من انفسهم د نفسونو لدینا تاسو یقین ساتي کزه په ځان خپکیږي لکه چې څومره په ما باندې پیغمبر خپکیږي قران او حديث وګوري خدای شته کته په ځان دوره خپکیږم یا ته په ځان دوره خپکیږي یا خدای په ځان دوره خپکیږي لکه رسول پاک چې په دې امت څومره خفه کیږي قربان د رسول پاک دا سي پیغمبر الله را کړو اولا بالمؤمن انفسه وازواجه ببيان د رسول پاک امهاتهم من دي د امت دي په حرمت کې په ادب کې په نکاح کې په ادب کې په حرمت کې په نکاح کې په ادب کې مین دي د امت دي تمامي بيديان د رسول پاک دا د امت مین دي دي ښا ايو خبره تکوم طالبانو یو بی بی رسول پاک خپل خوخه نه کړي بي د الله د امرنا دا یاد ساتي يهوديان د څه خبر نه دي نسوارا نه دي خبر رسول پاک د الله بي د الله د امر نه یو بي بین نه کړي عائشه ته وي ته دوه لمالا جبريل عليه السلام دا سراړي په خوب کې ایماوي کې زما خوب وی نو دا به الله رښتې کوي دا به صادق کوي راځي باغ شه تی اق شانت راکړي مالا ورته وي داوکا ورته وي ماریوکا ورته وي داوکا الله به ورته وی دا وکا په خپل خواهش باندې خو په زرګونو بي بیان وي چې موږ د رسول پاک بي بیان شو لیکن الله امر نو کړي نه دوشوي چې الله ورته امر کړو الا بعضي شیعان گمراه خلق دا اعتراض کی دا حضور بی بیانه نو الله ورته د پیغمبرانو غډيري بي بیاني تا باندې ولې مرچکه جوړيږي د پیغمبرانو غډيري بي بیاني ما پیغام موسی سليمان عليه السلام سره بي بیاني د داوود عليه السلام سره بي بیاني تا قاعده ده ډيري بي بیاني پیغمبر لا الله ورکی تاسو په دې باندې ولې راکېږي خو دلته کې وایي چې بیبیانې د رسول پاک ګوره دا میندې د امت دی په ادب کې په حرمت کې په عزت کې وازواجو امهاتو اولو الارحام او چې هغه زما مور شو میراث ما نه وړي الله وای نه ادب کې عزت کې میراث تاله میراث خپل وړيو وازواجو اولو الارحام صاحبان د خپل ولای چې د رحم نه پیدای بعضهم بعض دین اولاد بعض دا قریب دي نږدې دي بعض ته فل ارث په میراث کې هاذا الحكم فی کتاب الله دا حکم مذکور دی په کتاب د الله تعالی کې دا مذکور دی په کتاب د الله تعالی کې من المؤمنین د مؤمنانو نه والمهاجرین د مهاجرانو نه د مؤمنانو مهاجرانو به یو بلنا ابتدا د اسلام کی میراث وړو رسول پاک او قوت مقرر کړو رست بیا منسوخ شو هغه قوت مقرر کړو بیا منسوخ شو هغه ته اشاره ده من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا كثير تاسو دا کارونک الا تفعلوا کتاسو نکلا کار الى اولیاءکم دوستانو خپل ته مؤمنانو ته مؤمنان مهاجرین احسان اونکو مؤمن مهاجر سره مهاجر مؤمن سره اي احسان اونکي معروفه د جائز احسان وصیت سره نو تاخله دا به اخوت قائم کی محبت په سیوا کی یو بل سره تعاون امداد کوي کان ذالک فی الكتاب مستورا دا په کتاب کې لیکل شوی لوح محفوظ کې الله دا لیکل دی نو مؤمنانو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امهاتهم مؤمنانو تاسو ادیب اوسئ ادب اوس ورته وای وای اذا خلنا آیات کې جواب سما وعدا د نبیانو او میثاقهم او من النبیین میثاقهم وعدا دی ومنک دتانا تانو هم دا وعده واغستا د ټول پیغمبرانو نه وعده واغستا د نوح علی السلام نه ابراهیم علی السلام نه موسی علی السلام نه د عیسی ابن مریم نه وامه غستا وعده واخذنا منهم واخذت من لينا ميثاقا غليظا وعدي سختي وعدي سختي په کتابونو د دای کې چې ستاره رسالت المؤمنون كجسد واحد دقا او دای د انبیاء ټول یو دي او د انبیاء نه می وعده غته لتؤمن النبي ولا تنصرنا دا وعده غته او د دې د طالبانو یا ایو الذین آمنوا اذكروا نعمت الله علیکم د دې د بشارت ورکی مؤمنانو لا چې امداد رسول پاک کوي او الله به امداد کوي د رسول پاک مؤمنانو تویو امداد با تاسو د رسول پاک کوي او په غزا د احزاب کې دا احزاب پنځم کال باندې یا په سلورم د هجرت پنځم سلورم د پنځم شروع کېده سلورم خلاصې ده داسې وختو یا سلورم یا پنځم د هجرت د هجرت نه بعد پنځمو یا سلورمو ښا نو سلورم خلاصې ده او پنځم شروع کېده د هجرت نه بعد دی قومونو صلاح وکړه تمام چې رسول پاک اسلام ته واقعي مسلمان ته واقعي پوښوي په بدر کې موږ ووالو او حد کې دای پروا نشته دی وښوي نو په دریم کال باندې وحد کنه نو سلورم کال په اخر کې احزاب او طلا وکړه تمام کافرانو ګرځیدل يهود چاپیرو يهود چاپیر پراتو مشرکان د مکی په اطرافو کې باندو چې څومره ټولې وی په یو ورځ باندې به جنگ کوو او ټول برازو دول زرا دول زر لخر راغې دول زر لخر راغې مسلمانان دول سوجو ټول مسلمانان دول سوجو او یا درې زر نو دول زر لخر راځي په یو کلی باندې اکلی بس کوي وي نو دې ځای ته وګوري ښا دا لاغي کیسه ده غزا د غزوه خندق ورته وي دې ته خندق مو خندق هم کنه سره احزاب ورته وي قومونه عمر لامون عمر الخا انو دا سلمان فارسی ته وی تراشه وستاسو په علاقه کې چې تاسو راشي دغه چې خبر راغې خبر ورکه مدینه ته مؤمنانو ته چې درلو اذان تیار کړي دور قومونه دور زرا زرغلو ځان تیار کړي مؤمنانو تیارې شروع کو نو الته څه کولو سلمان فارسی ته وی تا راشه مشوره اصحابانو ټول سره مشوره وکړه سلمان فارسی ورته حضرت هر غاړه نه موږ جنگ نشو کولای خو د یو غاړه نه به جنگ کو جنگ وکاو خو یو غاړه نه دا نور غاړه به محفوظ کو څنګه به محفوظ کو پیدا سي به خندق واخلو او د مدینې نه بلا سي ټول خندق چا پیرو دای باندې شي راتله دا غاړي دوره خندق بو کو نو چې اس کته لړ شي بیا نشي راتلی سړی کته پریوزي بیا نشي راتلی او دور خندق په پلن کونو چې سړی دی نه ټوپ نشي والي ان په ساوړې دی شي د درې کسان له پیوندره وغوي حفاظت کوي د درې کسان له ټولو حفاظت کوي مشوره په دقه باندې شو راځي هر یو کس ته غز غز ځای اوس پارل شو اشابه غز به تپل د دې د دې ستنې نه مثلا د دې دیواله پورې دې ستنې نه د دې دیواله پورې یو غز دایبت دومره دغه کې اوس هغه خندق روک شوی دی اوس نشته ما لیدلو زه تلم آثار پراتو لګلګ اوس هغه آثار عربو ختم کړی دي خندق یو کو نست طالبانو بعد مشرقي ورته وي ښا جنودا لخر د ملائکو ملائکه څومره راغلي وي لم تروها تاسو نه لیدي غیلرا ملائکه خدای نه لیدي لرعب دا ملائکه رعب لپاره راغلي وي ښا او سورہ زر ملائکی راغلی وی احزاب کې زر ملائکی راغلی وی ښا دا دی او ملائکو باندې دمو نه دي وکان الله بما تعملون بصیرا نو حدیث بیا وګورئ چې د پاپ خپل خندق پسینه باندې خار پرتی دي توشي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا او دا اشعار به ځان تروي خوشي رسول پاک په جواب ورکو هغه به اشعار وي مؤمنان په یو جوش کې لګیا دي یو غټ رااله یو غټ راغه پای کې عظیم غټو رسول پاک له تبر راخلاص کې معجزه و رسول پاک شګي شګي شخه مؤمنانو دا واړه سنبال کړ دوه درې کسان په ودرو دی غاړه ته جنگ راغی جنگ راغی راغی دی لم لخر راغی په مدینه باندې دار غاړه نه لخر را روان دي او د دې غاړه نه خو راځي نو خندق شته دی او هغه غاړه ته راځي او دا غاړه او حد دای ټول ذاتي دا پورې دا دا یو غاړه پرې خو د تر دا غاړه د مدینه شریفه دا مخبرانه ده د مقبره غاړه دای پرې کولا انو هغه پرې کولا اذ جاءوکم پاو جلال تاسو ته دا احزاب من فوقكم دبرنا من قبل المشرق ومن تحت ومن اسفلكم ادلان استاد من قبل المغرب والجنوب والشمال هغه سره دي ښا والجنوب والشمال دا وکی دی اذ یقول المنافقون فاوکجو منافقانو په مدینه کې دغل تکي والذین اکثر فی قلوبهم مرض فرون کوي کې ضعف اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله وعدنا لكل من سر الله رسول الله الا غرورا مگر دوکي وعدا غرورا موږ له دوکه راکړې امداد برازي کوم ده چې امداد راغې اذ قالت طائفه يا تفاوش ويو طائفي د منافقانو نه یا اهل یثرب یا اهل یثرب یثرب د مدینی زور نوم د طالبانو یثرب د مدینی زور یثرب معنا څه ده مرض مرض مرض دی مدینه مرض وا اول چې رسول پاک لاړ رحمت شو مرض تن لاړ حدیث کې راځي یو ببر سره تور خدای ولیدا چې غلاړه جحفیتا رسول پاک وای ما تعبیر وک چې لاړ افت په يهوديانو پرې وته جحفه کې يهوديانو ته دل افت په يهوديانو پرې مدینې نه لاړ اوس به یسرب نه وایي ښا اګه چا یسرب وی زړی زړی زړی شهرونه وای کې به ودی عرب کې رو در یسربی بود یسربو بدحا کنم گا به مکه منزلو گا در مدینه جا کنم یسرب باغی وی خوس بنوي کچاو یسرب لزل به مدینه طیبه طیبه طیبه طیبه وای الا بد دی وزر نخلاصیږي خا اوس خو مرز نه له اوس رحمت دی مدینه کې رحمت للعالمین پروت مرز خلا دیوی منافقانو خالد رجالنا الله وی وما يبع عورت النبي غي خالد رجالنا دروغ وی يريدون لي اراده لري الا فرارا مگر د تختی د تختی دا سر پنا کوي ولو دخلت عليهم كثير داخل شو بلي اهل مدينه باندې عليهم بلي اهل نبي كداخل شو دا احزاب عليهم په دې اهل مدینه باندې من اقطار عاد اطراف د مدینه نه او دوباره راغلل ثم سئل الفتنه بیا سوال وکړ شو بل له شو دی سئلو من او بل له شو فتنه تا کراشي وی کافر شي لا اتوها راتلبو کی اجابت بو کی قبول بو کی او کفر باندې کافر بشي دا منافقان وعده کړو دا الله تعالی سره په احد کې من قبل فخوا يوم احد په احد کې من بشای من بزان شهید کوو من بزان قتلو دا په احد کې ویلو چې من بزان شهید کوو يوم احد بعد ما غابوا عن البدر غائب د بدر نه بدر تنور اغلی موږ په خود کې ځان شهیدان کو چې احد راغې نه بلته پیا پټ شو لقد كانوا دي عاهد الله وعده کړل الله تعالی سره من قبل فخوا لا يولون الادبار چې نه وګرځو شاګانی تختوبن نه بولاړو وکانه عاد الله مسؤولا دا وعده الله سوال کړی شوی دین و سوال کې عنهم ندی وعده لدینا قل ورته ولا ينفعكم الفرار لمنافقان تو فائدہ بدن کتاب لفرار تخته یو کال دوی ژوند نه څه چل دی قل ورته وای من ذا سوق دې دا الذي اغ يعصمكم چې من کی تاسو لره اخلاص کی تاسو لره د عذاب د الله تعالی نه ان اراد بكم کی اراده او کی بتا زبانی سو ان عذاب او اراد بكم رحمتا یا اراده او کی بتا زرد رحمت د مدد د عافیت په قتال کې ولا یجدون لهم وبنو بلا منافقان ځان لره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه وليا دوست علیکم په فائدې ستاسو باندې چې ولې مؤمن ته فائدہ رسی مؤمن ولې غالب کیږي فاذا جاء الخوف فهو جراج خوف د قتال کله کله زور د کافر راشي رأيت وين تدي منافقان لرا ينذب راگير شبك راگير بشو ينظرون اليك نظر به کوتا تا رسول پاک ته ویني کې کا په کړه کو کړه کو سترګو ينظرون اليك تدور اعينهم حیران به تدور منا حیران به سترګې د دی د زوال عقولهم عقل به ته له او دوه به کدل یمړي کلذي پشان دا غلی ونی یغشا علی الموت چې به وشي راغلی په من الموت من سکرات الموت لکه دا سکرات د مرګ چې راشي کنه دا سړی پوهې د مړي ته بیا دور دور سترګې اړې راړې سکرات الموت نو داسې به داسې به داسې په بد حال به دا منافق نه خو چپوي تیر شي د کافر یو چپوا تیر شو لړه نو چې هغه چپا به تیر شو فاذا ذاب الخوف چې لاړ به خوف سلقوکم قهروکم قهر بكم ومن الشفشاء تا دا قهروکم بیالتکم قهر به کو په جبو خپل سره مؤمنانو ته حداد تیزی تیزی خبرې به کولې ډېری تیزی تیزی خبرې به کولې دا چې تاسو مو کو د کټ نه جانګیرې ولې بیا دا خبرې کوي اشحتن بخیلانی احزاب د کافرانو لامونو لامونو پټنې رساله ورته وای کنه لم يذهبوا دی بندي دی بندي بلا قتل محمد بل قتلوه دی بندي دا دول ضرر راغلي دي دی رسول پاک ټول صفائی بکئی دی بندي به د قتل رسول پاک نه دی بداوي دی منافقان بداوي ويات الاحزاب الله ويك راشدي احزاب چې الته د مسلمانانو او د کافرو جنگ څنګه حل دی بس ځان او ذات لري کړی وي نقشان دا بل ځان خبري للمتخلفين عن القتال چې پاتې شيو د جنگ نه بالکل اړو په خبر ځان نه خبرو الله وایي ولو كانوا فيكم كجروي دا منافقان پتاسو کې مؤمنانو ته وایي ما قاتلوا دی په جنگ نو کړي الا قليلا لګ خوفا من العار د عار د وجه نه بیا ته جنگ کړو نه دی جنگ نکو دا دومره ډر پوک دي نمره یریدون کې دي دا داسې منافق دي د دروغ جن دي ښا په وخلی باندې غواوا وخلی خدا دې دي چې په دنیا سټي نو په مینس کې داسې دي دا هغه ځای نه ترتیب پوری طالبانو دا یاد ساتي دا اذ یقول المنافقون نه د الا قليلا پوری دا څه دا ګومان د منافقانو او پیجنګ لقد كان لكم پدې تاسو لفي رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اسوه حسنه پیروي خستا اخلاق افعال اقتداء هغه پته کو کنه رسول پاک پته روان یا اسوه حسنه پیروي خستا ولې رسول پاک پته نه دی حيث بذل نفسه رسول پاک په خپل بنفس نفیس ولار دی مدد د دین د پاره ولار دی خندق کني جنگ کوي او غاخونه مبارک شهیدان کیږي بدن مبارک ته تکلیف رسی او ته ځان پټه د تسنګ مسلمانې تسنګ مسلمانې بیا او په ګټه باندې رسول پاک په ګیره باندې دوه ګټې تړلې وي ښا د لوګینا او په دې ځای کې بخاری شریف ګوري یو لوی واقع د اصحابانو هغه کرامات د رسول پاک معجزات هغه د تخکار کړی دي هغه وګوري اسوه حسنه لمن كان ذا بدل هغه چاله چې امید ساتي د الله نه يرجو الله واليوم الاخر درد الاخرت وذكر الله كثيرا ذكر كي الله تعالى دير الله دير ذكر كي اغلق پر رسول پاک کتابی داری خسته ده قربان در رسول پاک نه دا پخلی اویا شاعر وی پخلی یاد مکه مدینه اته خو پروت داروت پسینه پخلی مکه مدینه یاده او دغه عذاب کې هدي وي په خلی علي مکه مدینه ښه هجي وخت راځي بیا تختی ښه بیا تختی اوس د مؤمنانو ګمان وي او د ته بیانې د مؤمنانو ګمان ښه ولما هذا بيان ظن المؤمنين في غزوه الاحزاب دا بیان د احوال د مؤمنانو دی په غزا د احزاب کې ولما را المؤمنون مؤمنان ولاړو کنه دا په سفونو باندې ولاړو یو غالطه هل تخل ستک فانو صرف خندق ساتو خندق لستو کسانو ساتو چې را چا براټو کو په ګټه وی وځه به مړ شو تو کسان په کې مړ شي یو راتلې نشي پاره اس توپ نشواله باندې نشواته او برنه په دوه درې کسانو هغه بغټه غته پوښته به پوښي کار خو صرف جنگ یو غاړه ته دی ځای کې لما را المؤمنون الکجور مؤمنان احزاب دا قومونه ولیدل چې دول الزرع خلق دې اجمع دې قالوا وی دې مؤمنان هذا ما وعدنا الله دا هغه دا وعده بیا دی ښا ورسول ورسول الله وعده کړ په دې قول سره رسول پاک وعده کړی و دې سره سيشتد الامر عليكم سخ بشي امر پتا تو باندې ډیر سخ بشي امر پتا تو باندې به اجتماع الاحزاب په جمع کې دوه قومونو سره والعاقبه لكم عاقبت عاقبت بتاسو لري په دی باندې غلبه بتاسو لري په دی باندې غالب کیږي بتاسو عقیده اکلک شو دقه دی رال المنتر وعده ده من المؤمنین بعد د مؤمنانو رجال دا رجال کاملان دي دا کامل رجالون کی تنوین لپاره د کمال کاملان دي صدقو چې صادقان دي ما عهد الله علی هغه چې وعده کړو د الله تعالی سره علی پایمان من الصبات مع النبی کله کولارو رسول پاک طرحه شانا بشانا ومنهم بعد دي مؤمنانو لمن ينتظروا هغه چې انتظار کو نحبه الشهادته عثمان طلحه وغيره هغه انتظار کو دیتا وما بدلوا العهد ابدل نک وعده تبديلا په بدلولو سره حق ما نکله ګلاړو نه نه موږ بزان قربانو اسلام د پاره دین د پاره به موږ ځان قربانو نو حمزه ته قرباني ورکړه عثمان ته طلحه نور اصحابان اغیات کی تاسو دا ولي ليجزيهم الله جزاء ورکی الله تعالی صادقان تا صدق هم صدق دی ويعذب المنافقين عذاب کی منافقان ان شاء الله رضا وشي او يتوب عليهم يا براو ګرځي په دای باندې په دای باندې ان الله كان غفور رحيم ذكر الله تعالی بخون کې دی رحیم دی نو جو لا کافران را للخانه چې را لله مکافرانو نو الله تعالی دومره لوی ذات ته طالبان رسول پاک وي زما الله امداد کړي په باندې سبا باندې باندې سبا باندې زما امداد کړي دی ها نو الله تعالی سیلای راولې ګلا سیلای چې سیلای راولې ګلا دول الذره فوج هغه سره مسلح اسونه توري ارث چې راوینېګل دای د مدینې نه دی غاړې ته پراتو دا مدینه ده دی غاړې ته پراتو په جور سیلای په راغله په چراله تامبوانې لګولیو اخلی په اخلی ارث غاغر او خان ارث اله یو تامبوان په ولو چتول اسمره طاقت من شه دي چې اس به اوچت کنه لو پینځل لسمی لړا به کو اجي دای اوچت کړو ته دای خو لګی چې تر د چتو پته نه لګی دا چرته په شګي پرتی چرته خلګي پرتی چرته سر پټ شوی دنه تله لاړ ته تیر به تیر کړ ارته کړ تیر هغه دول زره څه شو اسنو الله تعالی ته چل ورته وکړو اسونه دی ارث غنیمت مال پاتې شو مؤمنان به غنیمت په فکر دی دل بیا مؤمنان د غنیمت په فکر ګرځي د شابه وی غنیمت ګوري چرته به اسو صاحب پکې ور او چت به کو وبې سند ولم ينالو خيرا لم ينالو خيرا وين منت خير مدد او غنيمت ونمنت دی خوي دی با من په ټوله مدينه به زمونږی ټوله مدينه به قبضه کو او دا به زمونږی الله تعالی څنګه لري کړل وکف الله المؤمنين كافي شاء الله تعالی مؤمنان لرا القتال لقتال بارسال الريح والملائكه را لېګلو د بعد ملائکه زر ملائکه راغلي وي او بعد راولېګ مؤمنانو تیارې وکړو بالکل قرباني ورکولا الله ته پته و ځاني تیار کړو چې موږ دې زر د شهیدان شو نو الله دور غیرتی ذات دې تاسو دور قرباني کوي تاسو قرباني منظور ده دې بدل ده په بعد باندې دا قوم خان قوم سمود عادیان دې په بعد درکړي دي دې نشم لر کوله رسول پاک وې زما امداد کوي الله په باد تبا باندې دا راولېګ ادي لړ کړل خانه چې لړ کړل دا سی وګورځول کنه چې بیا دی د واپس کتو تصور نکو بیا خپل کې نه ملاوي د لارې ګذرې ته خطا شي وي ښا ا مسلمانان به ګرځیدل ته مسلمانان لا قوي شو پیله الله څخه ګرځیدل چې شرط ویلې ده نو رډس به ورکو او شی به تنا غستو هغه ته غنیمت ملاوي ته هغه ورپسې بیا ګرځیدل هغه تختیدل اول خو خدای پاک لري کړ خو شپ یو نیم نږدې ګرځیدل او هغه بیا کته په دې ونه وکان الله قویا دی الله قوی بنصر المؤمنین عزیز دی بل ازورور دی بنقمت الکافرین په بدل دا غستو د کافرانو باندې الله زورور دی دغلت کې دا احزاب راځل طالبانو نو چاپیر يهوديان دی رو يهوديان دی رو دی يهوديان ډېر لوی قلاوه په قلا کې دیار نه سو کسانو اقلا کې دیار نه سو کسان دی رو نمر لوی قلا والے وخانه چې دیار نه سو کسان پکې دی روي پای کې بواتنه سو کورونه کړه چې دومره افراد په کې غیان او خان ار څه یو لوی قلای والي وا هلو یې قلا وړي نو د دې قلې نه با دې قومونو لا او بو ډوډۍ راتلې او بو ډوډۍ سامان څه ضرورت به د احزاب کنه نو دی بول را لېګ امداد په تور باندې دا هغه کافر دا کافر خدای يهوديان او هغه دې سره وعده کړې ورسول پاک دې سره خو وعده کړې ورسول پاک نو میاشتې نو میاشتې وعده و دې سره نو دې وعده ما تکړه احزاب له دغه راولې ګلو خراب امداد سيزونه راولې ګل څه جنگي سامان څه غیر جنگي څه خراس او بو قبول تړي ضرورت دی دا به راړو دغه کلانه ول ډیر امداد راغې احزاب ولا نو چې دی لړ او جنگ ختم شو مؤمنان په تسلی شو ها رسول پاک خوشاله او مؤمنان خوشاله شو چې ټول قوم الله تعالی د کافر تباک او هبا منصورای ورد الله الکافرین کنه قهر معنی رد کړ جبرائیل علیہ السلام راغی حدیث د بخاری دی رسول پاک دی وی تا دغه سامان کی خود زغره غشي لیندو پتا کې خو د وینا اوي کوم ما خو نه دی چې جبرائیل علیه السلام ورته وي وی پاسا الا قلات ورزا په قلا باندې ورزا جبرائیل علیه السلام ورته وي د ډیر امداد کړي دي تا ته خو پته نشته دي د ډیر امداد کړي راځه رسول پاک مؤمنانو ته اعلان وکړه دی قلات لړل دلته کې ودی سره و نو څه چل بکې را سره څه چل بکې بوینه خو نه کو هو شي نو هغه چې راغی ما ټګي وکړه پیغمبر سره خلاف مې وکړ د پیغمبر نه تور صادقو دستنی سره ځان وتړو وی بالکل ما بسوک نه پرانی دي خزه رخدي ته وی راشه ما ستنی سره وتړو ا استوانه ورته وای اوس ما نه خشته دي اوستن نشته خو هغه نه خشته دي اي کته دي کړي لاستا نو هغه سره اتره دي پس رسول پاک پرانیستو امام رسول پاک پرانیستو اتره دي اوګه تګي ولاړو امام نه ولې خبره وته ده زه قاصد رسول پاکم ما نه ولې داسې وته انساني الواد خوک شي د الواد د پاره د خلک ارث نه کوي نو هغه دا چل کړو نو دینه چې قلینا د غواچو لا غیان و بار نه راوځي بنیان نشو راوته قلینا قبضه واچې ده تنگ شي سره تنګيږي وې راکو شي وې نه نه نه راکو اوس هغه باندې خدای رعب وګورلو ان هغه کال جنگي دي شو برق لا ولویا یو کال هغه جنگي دي شو هغه مسلمانانو به ګرانه فتح کوله لکه ارسه سامان پکيو خراب سکاک او بو چې سوای ارسه پای کیو ادیار له سوا کسانو پکې دوی واړو هغه باندې الله رعب راو غردو چې رعب راغې وی را کو دیګو ومن با د سعد ته په حکم را کو دیګو سعد رضی الله تعالی عنه نو وی داغه په حکم برازو هغه د دې د قوم نو د دې د قوم نو رشتہ دار نو وی رشتہ دار دې زمونږ د قوم نه دی نو هغه به زمونږ پرو کې لغونتا نرمي براته رو کې نرمي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دو کې سعد راولې سعد صاحب د خپل کېدلې و خپل کېدلې و په غشي باندې نو هغه پروتو نو په خر باندې سور راوستو په خر باندې سور راوستو سعد صاحب راغی نو چې سعد صاحب راغی دی مشرانو ته وی راشي چې راغی ودا سعد دی مشران ور لرکو د قلا ور لرکو مسلمانانو خپل کمان کې واغستل کنه نو ساده رسول پاک سعد ته وی سعد ستاسو حکم دې پدای کی چې څه سوای هغه وکاو دغه ستا په خو خراغلی دي او دروازه یې لر کړه نو ته سوایا سعد ورته وی چې زما دا حکم دی چې ځوانان دي د دې ټول قتل شي لری شي کرش او بډاګان خدي ماشومان دا دې مریان شي دا دې مریان شي رسول پاک ورته وی صحابه دقه حکم د الله دی اصحابي به خبره وکړه الله تخبر منظور و دې دقه حکم د الله دی باس قلا قبض کړه مؤمنانو ځوانان چې سمرو هغه خلری کې يهوديانو نقض کړو بیمدادی کړو وا اخذي ماشومان هغه مریان څومره مال غنیمت مسلمانانو ته الله ورکو جبرائیل علیہ السلام ورته پاته دی دغه امداد کړی دی جبرائیل علیہ السلام ورته وی ګوره ها حدیث بخاری وګورئ راغه دا نه چې رسول پاک کافر وایي رسول پاک خپل تل له ظلم کړی دی نعوذ بالله رسول پاک د ظلم نه مبرا دی څوک تصور پر رسول پاک د ظلم نشي ویلې هر څه په الله په امر باندې کړی دی ښا دا دا غي کی صدقه وانزل الله نازل ک الله تعالی هغه کسان ظاهرو چې امداد کړو هم د احزاب ظاهرو امداد کړو اعانو نقد مالونه پکې ډیرو و ارضن انور مکا و اورثکم ارضن په میراث سره دلته تاسو ته ارضن مکا لم تتوها لم تملكوها لم تتو دا مطلب تاسو به ګرځېدلی نه وي چې جنگ نو کړ په مال کړی نه و لم تتو ها په مال کړی نو چې هغه مګل جنگ لتلی لم تملكوها تاسو نه مالک دې دې لوی جیداد ده دی ډیر لوی جیدادو هغه ټول مؤمنانو ته ورکړه هغه ټول وقفي ده ټول ورکه مؤمنانو لرقه هغه مؤمنانو له الله ورکړه وکان الله دې الله تعالی على كل شيء قدير فهر شماني قادر هر شماني قادر دې نو دا احزاب الله لری کړ په باد باندې ازر ملائکی راغلی وی مومنان امداد الله څنګه وکړو خندق یو کنت امتحانات راضی ابتلاګان راضی ازمیختون راضی پتا ته په موږ دی الله نراولی لیکن کرال نو کله کو صحیحه راضی وا اوس دی وخت رسول پاک په غزا کې لګیا دی مشغول له طالبانو او خندق کني خپل اوګه دي اصحابان اوګه دي یو حدیث ته سعد یو اصحاب دې هغه وای کور ته لاړ خدي ته وای سشته دي په رسول پاک اوګه لګي اوګه رنگ معلومیږي رسول پاک صح اوګه دي دې کور څه دي یو دور وړي دي دور وړي دي ادا یو چې له دې پسکورې وړو کې غونتا د دوه درې او څلورو کسانو شپږو کېږي به بدادي نو پیته دا په اخر کا رسول پاک توام ته دا په اخر کا رسول پاک توام هغه کټوي کې هغه پوک د عربو خو ډېر تکړه دي هغه پوک او دغه یو کا هغه وړي واغږل هغه راغې په دو خدي ته وی وخت فرق شو دا خو د لساتو کسان نه کې رسول پاک ټول आवाज وکړو رسول پاک وی تاسو ګوتې مو وړي دا معجزه و د رسول پاک راي کټوي باندې دم واچو او خود ته وی شابه تاسو تنورونه چوي اوړه وړي وړولې دا ذکر بس خود ته نورونه واچولو ډوډۍ په خولي په خولي په خولي په خولي او وړو چرته خلاصې دل ډوډۍ په خولي رسول پاک وی کټوي له بغوتی نه وړلې کټوي نه په خړې اچوي اچوي اچوي کاسي لوخي ډکېدل او پیزا سلور شپږ کې ناسل تمام اصحابانو سمره درې درې نیم سوا دا ټول خوړل خان دا ستاد پیغمبر دا د اصحابانو هغه کرامات او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا دا سید الله تعالی انعام مؤمنان له الله تعالی ډیر لوی مقام ورکړي نو دا سید دی کتا زو بخاری شریف دی الله در باندې ویل کی اج سره اریان شي چې الله دی پیغمبر لتا صبر له احسان انعام دی پکړه دی امت باندې دی تمر کړه ومنګ ډیر به خوند یو دا اوسنی منګ ډیر به خوند یو روشي ظلمت سنت من احيا ظلام اله ان اشتقت قدما ودر من ورمي په دغه اسنا کې طالبانو بیبيانو یو خبر او کړه کپڑے خراب وي کله ټوکري به ته غنلې او ډېری خراب وي نو یې منګلا کپڑے پکار دي رسول پاک نے مطالبه وکړه د کپڑو چې تا کپڑو مطالبه وکړه نو رسول پاک خفه شه پړ کې چې ما ته غسدي ما ته غسدي او په دې وخت کې مونږ په سکه لګیایو او دای کپڑے غواړي وای شي الله تعالی پر رسول پاک ډیر مهربان دی قران راولې کو دا آیات دا آیات راولې کو دا یا ایه النبی دا زجر د بیبیانو ته دا بیبیانو ته څه خطاب د ازواج متطهره او ته رضوان الله تعالی عنهم اجمعین ټول دا ټول ته خطاب د ټول بیبیانو ته خبره یو کړي وا یا دوه کړي وا په ټول خطاب ټول تله څنګه یا ایو النبی خبردار اے نبی قل لازواجک هو یا بی بیان خپلتا هو یا بی بیان خپلتا ان کنتن ترن حیات الدنیا کی ایتاد جراد لري د زینت حیات د دنیا جامع غواړي زینت ډول ډیل غواړي وزینتا ازینت غواړي دا زینت غواړي د زینت جامع غواړي فتعالین راشي راشي وان كنتن كيتاز تردن الله اراده لري د رضا د الله تعالی ورسوله او د محبت د رسول پاک وسعادت دار او سعادت نیک بختیا د دار د اخرت فإن الله قد إذر الله تعالی اعد للمحسنات تیار کړی د پاره د محسنات من کنه د تاسو نه اجرا عظیما اجر عظیم لوی اجر تیار کړی دی رسول پاک راغی ټول بی بیان ته وی لاړ شي مور او پلار چې چایي صلاح ور سره وکي عائشې ته وی تم صلاح وکا افسی ته وی تم صلاح وکا نور ته وی تم صلاح وکا هغه وی یا رسول الله زموږ صلات حاجت نشته وی موږ الله او د الله رسول بس الله حکم او د پیغمبر محبت او اخیرت زموږ پکار دی بس الله رسول اخیرت زموږ دنیا نه ده پکار موږ به هفته هفته لوګه تیرو میاش میاش به لوګه تیرو زمونږ دانه په کار جامې زینت توبه توبه دا ولي الله ورته نور کوي ځکه رسول پاک خو کې زمکه د ویچ سره شنه سره کېدل کنه او بیا به امت کې داسې خويند پیند پیدا کېدی هغه به ویچ وګوره پیغمبر خپل بیبيانو له څنګه لباس غم کوي څنګه لباس ولا غست دي په دې امت کې بداسې اجزاني چې غیب لباس ني نو که غزان ته وګوري که زما لباس ني خیر زور دي خراب دي د سید الکونین امهات المؤمنین لباس نو زس شیم زه خدای غیر خو خاور نیم دا تسلی د ټول امت خذلا د ټول امت بی بیان لا دا تسلی لخوا او چې دی خود سره به خدای څخه چل کوي لس لس جوړي وی نور عقلی ښا سلور پیندي وی نور عقلی چې دې سره به خدای څخه چل کوي دا غي نوا او داسې حال یو اوس به خاون ته وایي نن فلانی دا نه خبر راغله د جامع باخلو فلانی دا ته بزو خاونانو له بیخ بنادو باطل ادي په جامو نه مړیږي ادي قران نه دی ویل دغه خريدي خروج خري خدای شان دي خبرې کوي کدا خدي نه دی به دا وخت دي ته دی خدي خدا دي دا مين دي ټول امت دي ته دی وګوري ښا دي ته دی وګوري الله بیا ورته یا نساء النبي یا بی بیانو د نبی من یاتینا چا چې راتلو کې من کو نه تا نه بفاحشتن په یو ګناه ترا دا ګناه نه چې پیغمبر به امدادي کې مبینتن خاره ترا یضاعف العذاب دچن بکړي شي على عذاب ضعفين په دچن دای سره وکانه ذلك على الله يسيرا او د دا دچن دوی په الله باندې اسانا فاسان الله په الله تعالی باندې نو دی پوری بیبیانو ته زجر راغې چې تاسو څنګه د رسول پاک به امدادي کوي امداد بکوي نو ګوري رسول پاک په دغه کې jihad کې لګیا دی نو الله بی بیانو ته سمرا تنبیر او لګلخه او ګمان د منافقانو پیجند او ګمان د مؤمنانو پیجند او اول کې درې خبرې په دې صورت کې راځي د دې صورت مقصد رست راځي ښا دا تاخير کې بوامو خدای او ته صرف رزونه وکړل ښا دې له پورې ورته د دعا وکي طالبانو الله دې تاسو موږ له خیر راکړي دې چارون دارو پاتې دې الله دې بخنه ورته وکي او دا چې مور بیمار دعا ورته وکي چې الله تعالی ورته صحت ورکي او دې مجلس برکتی کې زه یو مرګره حاضر شوه دي دغه والدین دغه والدین ته دعا وکړي چې الله تعالی خوشاله ساتي او الله تعالی دې هلا دوړ جان خوشاله د دنیا د آخرت خوشحالي ورکړي نسوات مدین تاسو ته از کې چې مولوی سیب هغه دعا وکي ورته الله تعالی دنیا آخرت خسته کی الله تعالی دې زمونږ استاد ټولي بيمارۍ لري کی الله دې بيمارانو له شفا ورکي کورونو کې دې الله خیر کی الله تعالی دې ټول له علم خان غفلار دې الله وبخي ټول ته دې الله بخنو کی سعودي عرب نه صاف فون کړل الله دې پریشانې لري کی تکلیفونه دې الله لري کی ټول دې الله خیر ورکي زمونږ دوستان احبا دوستان ټول دی الله تعالی خوشاله ساتي مو مسافرانو ته دعا وکي یو طالب ته دی الله تعالی نارینه الواد ورکي او الله دې ټول خیر ورکي یو مرګري کور کې بیماری ده الله دې بیماری مشکلات لري کې الله تعالی ټول طالبان صحت یاب ساتي الله دې ټول خیر ورکي الله تعالی دې بیماری لري کې تکلیفونه لري کې الله تعالی دې ټول مرزونه تکلیفونه لري کی او الله دې خیر نصیب کی ایو مرګره دا غبي ماری و هغه یو فات شوی دی الله تعالی دې ورته بخنه وکي الله دې ټول ته مغفرت نصیب کی الله دې زمون تاسو دوستانه حبا خوشاله کی دې سبق ثواب دې الله دما والدین او استادانو ټول ته ورسي الله تعالی دې تاسو استادانو ته ورسي الله دې مونږه تاسو له خیر راکړي صورت دې الله آسان کړي قران شریف دی الله پاسانه سره ختم کی طالبان دی الله روغ جوړ ساتي الله دی طالبان موبایل سنبال کی الله تعالی دی ټول له خیر ورکی الله تعالی دی غلم صبر ورکی الله تعالی دی ساس ساس ساتي غل بدبخت دی الله تعالی دی ولا بل څه توفیق ورکی الله تعالی دی کافران تباہ برباد کی مجاهدین ته دعا وکي الله تعالی دی مجاهدین امداد وکي یو څنګه ریان یولي سر دې اردا کټ کی الله تعالی امریکا تباہ کی بیړی را روانه د خدای پاک دی پر يهوديانو باندې تباہ کی الله دې پاکستان حفاظت وکي الله تعالی د پاکستان فوج لا عوام لا خود سړو له طاقت ورکی دا د اسلام یو قله الله دې حفاظت وکي او کافر او د کافر تدبیرونه دی الله پاغي باندې چسمان کی لکه یوم الاحزاب کی واپس لېګل دقه شان الله تباہ کی او الله دې زمونږه تاسو خیر نصیب کی د پاکستان حفاظت دې الله او کی د ټول مسلمانانو حفاظت دې الله او کی مجاهدین حفاظت دې الله او کی امارات اسلامی دې الله قائم دائم ساتي ربنا تقبل منا